دی ویلو چې بس زمونږ خبره اوري نو دا زمونږ د پاره ډېر لوی خوشحالي ده لکه اوس چې وی وی اوري دا غي جواب وکي شپږم آیات کې چې انه هو السميع العليم اوریدون کې خو الله دی پارس پویدون کې چې ډیره برکتی ده برکت وته حاصل و د دې قران په وجه چې شپه د ليله القدر ده په رمضان کې ان كنا منذرين بشک مونږه يرون کیو خلق لرا په کتابونو سره او په پیغمبرانو سره فيها يفرق كل امر حکیم په دا شپه د ليله القدر کې فیصله کول شي د هر یو کار محکم امر من عندنا الله وی زکا چې دا امر زمونږ د طرف نه ان كنا مرسلین بشک مونږ را لګون کیو ملائکه لرا په دا شپه هغه ذات چې رب د اسمانونو د زمکو دی او سوچ په میند دی دواړو کې دي ان کنتم موقنین کچره تاسو یقین کوونکی نه په د باندې یقین وکئ ولی لا اله الا هو نشته بل حاجت روا او کارساز مگر صرف الله دی یحیی و یمیت ژوندی کول کوي مړ کول کوي ربکم ورب آبائکم الاولین رب ستاسوم دې چې پیدا کړی یې او تربیتوم کې او رب دې د مشرانو ستاسو لوم بنو بل هم فی شک یلعبون بلکې دا خلق په شک کې دي دا څه شک دی چې دی پکې لوبي کوونکې دي ډېر پریشان دي فرتقب پس ته انتظار کوا یوم تأتی السماء بدخان مبین اغیر وزیتا نزدې د قیامت چرابشی دا اسمان په یو لوګي ښکار سره چې منافقان به تنبیه شي امومنانو باندې با د زکام په شان اثرې علامه د قیامت ده یغش الناس راګیر وکي خلق هاذا عذاب علیم او ویل شي چې دا عذاب دې دردناک ربنا اكشف عنا العذاب اے رب زمونږه لری کې زمونږ نه دا عذاب ان مؤمنون مونږ ایمان راوړون کیو وی الله زمونږ نه عذاب لري کې ان لهم الذکر سرنګي بشي د دې د پاره عبرت اغستل ایمان راوړل وقد جاءهم رسول مبین یقینا راغلیو دی ته یو پیغمبر بیان کوونکې ثم تولوا عنه بیا دی دا هغه نه بل په لواړ واړې ده مخه ته نه واړو وقالو او وی معلم مجنون دا سه جبلې ونه دي سره د علم نه چې خودل شوی لیونه دي دیو پیغمبر ته ان کاشف العذاب قليلا لکه وګوره فرعونیان ولقد فتننا قبلهم قوم فرعون یقینا مونږه ازمیخ کړو مخ کې د دینه په فرعونیانو وجاءهم رسول کریم راغ دی تا یو پیغمبر عزتمن چې موسی علی السلام ان ادو الی عباد الله او دا مطالبه وکړه چې پرې د ما سره الله بنديان بني اسرائيل ازما قوم دې ما ته پرې دې انی لکم رسول امین بشک از استاد د پاره پیغمبر يم امانتګر والا تعلو علی الله دیم مطالبه دا کومه چې په الله باندې لوی مکوئ الله سره پناه واړم د دین ولم تؤمنو لی که ایمان راوړې زما د پاره نو مراوړې فاعتزلون کو زمان لاس واخلې ما ته zarar مرا کوي د خیر تم خو نشتا فدعا ربه نو چې غکړه خپل رب ته فریادو کو ان هؤلاء قوم مجرمون چې بشک دا کسان چې دي دا قوم خو ډیر سخت مجرمان دي خبره نه مانی حکم راغی فاسری به عبادی لیلن اے موسی علیہ السلام بو زاده بندیان زما بنی اسرائیل د شپې شپې او دی تسمو آئے فراونیانو ته نو لاړ غرق شو الله وی سی وکړو کم ترکو من جنات و عیونن سمره پری خود باغونه او چینی و زروع فصلونه و مقام کریم او کورونه ډیر شاندار ډیر خسته ونعمت کانو فیها پاکین او هغه نعمتونه او سامانونه چې دی او پاره کې مزي کولی کذالک دغه سکارو شو الله وی دا د الله کار ده نو واورثنا قوما اخرین او پرې خو د موږ دا ټول سيزونه بل قوم ته چې بني اسرائيل دي فما بكت عليهم السماء والارض خلق و صفاتونه کول چې فرعونیان داسې دي او فرعون داسې دي الله وی هیڅ نه وو اون جړل پدی باندې نه اسمان او نه زمکه څنګه چې په مؤمنانو باندې سلوي خلک جاړي حدیث کې راځي وما كانوا منذرين او ندی ته مهلت ورکړې شو ولقد نجینا بنی اسرائیل احسان کوي په بنی اسرائیلو یقینا مونږه بچ کړیو نجات عمر کو بنی اسرائیل ته من العذاب المهین دا عذاب نه چې ډېر لوی مصیبت او رسوایی و اسو من فرعون فرعون کنا ډېر لوی ذلت او رسوایی و انه کان عالیا من المسرفین بشک دا فرعون ډیر سرتیز او د حد نه تجاوز کوونکی او چا خبره نه منله ولقد اخترناهم على علم على العالمين او یقینا مونږه ورکړیو دا بنی اسرائیل په خپل علم کې په مخلوقات باندې د ایمان او د توحید په وجه واتینا من الآیات مون ورکړي وی دی بنی اسرائیل ته هغه قسم نعمتونه ما فيه بلاء مبين چې باغې کې خکارا امتحان د الله طرف نه ان هؤلاء ليقولون او بشک دا ستا دا قوم چې دی دا عرب دی خام خادا خبره کوي ان هي الا موتتنا الاولى وی اس نشته سړیا او بس دغه مرګ دی لومبانه بیا ژوندون پکې چار اوسته ان هي اس نشتا الا موتتنا الاولى مگر دا مرګ زمون غړوم بنه وما نحنو بمنشرین امونږ بیا نه ژوند ذکر شوی او یک خامخا تاسو وای فاتو بیا باینا را ژوند کې زمونږ خپلاران او مشران ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی یې یو مشر پکې را ژوند دی کې نو موږ به ومنو کنه چې او پس د مرګ نبی ژوندون شته الله یې ما چر داسې نه دی کړی نو اهم خیرن دی ډیر معزز دی د دنیا په لحاظ سره خیریت یادی ام قوم تبعن او کنا قوم د تبع بادشاہ د یمن چې په خپل مسلمانو او قوم یې کافرو والذین من قبلهم او هغه کسان چې مخکې د دینو چې ما ندی پیدا کړی اسمان او زمکا او سچ په میند دې دواړو کې دي عبس د لوبو د پاره ولې چې قیامت نه حساب کتاب نه جزا او سزا نه نو دا اصل به شوي د اسمان از مکه اصل به شوي ښا الله یې زخلو به نکوما ما خلقنا وما الا بالحق بیا ملاقاتونه نه هغه ته یوم الفصل ویل میقاتهم هغه د دې وعده ده اجمعین د ټولو سره یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا هغه دا سروز ده د hebat چیز پیدا بورن کی او دوست بل دوست لا زرا ولا هم ينصرون انا بدی ته د بل چا نه مدد را ورسی چې ورګه مدد را روان دی بیړه را روان ده ولا هم ينصرون الا من رحم الله هم اگر هغه څوک چې الله په خپل رحم وکي هغه بچ انه هو العزیز الرحیم بشک الله زور اور ذاتم دے او رحم والم دے عزیز دے په دشمنانو من عذاب الحمیم وبیو لګر مې کړی کنه اسه خو نه پاکي دا ګرمو بو د عذاب نه چې وای چی نو سرمن مرمن به ختم شي اسپین اډو کې او پات شي او وی الله زق اوسکا انک انت العزیز الکریم ته دنیا کې ډېر عزتمن وې سپین رو به وي قلب خلق به تکینا ته پاسې ده کنه نو سکه کنه ان هاذا ما کنتم به تمترون بشک دا هغه عذاب دی چې تاسو په دې کې شک کو چې کله وایو زموږ مشران ژوند دي کې دا عذاب دی ښا نو مینانو خیسته حال بیانې ادا ډیر تر اخره پورې نره خوخي از چا غټ کنه متقابلین مخامخ به یو بل تناستی زکه زړونه پاک دي کذالک دا شان د جنتیانو وزوجناهم بحور عین په مخه به ودونه کیږي شادی خان آبادی بکیږي الله یو ربکم دی لراغه حورې د جنت چې کولاو سترګو والدی نبسکی په جنتونو کې موت الا الموتۃ الاولى هغه مرګ لومبنه چې دنیا کې و نه بیا ناراضي وقام عذاب الجحیم او بجبک الذی لرا د عذاب د جهنم نه فضلا من ربک دا عمل کار نه دی ګوره کته په عمل باندې اعتماد کړي دا فضل لستاد رب چوشي ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی دې ډیر لوی فینما یسرنا بلسانک او فضل الله پچا کیږي چې قران وایي دا ځکه وایي ښا چې فضل لپاره سبب شته کنه چې غستا عمل له پدی بر الله فضل تا باندې کیږي اسان مې کړ دا قران ستا په جبه باندې چې عربي ده لعلهم يتذكرون دې لپاره چې خلق زده کی او خیز د کول شي فرتقب پس انتظار کوته انهم مرتقبون دیوم انتظار کوي ستا په حق کې ایمان نه راوړي عمل نه کوي او انتظار کوي تا ته ته هم انتظار کوه د دې عاقبت ته